صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند یو څلوېښتمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو وروڼو په تېره څلوېښتمه پته کې موږ د ربيع الاول د مياشتې د دوولسمې ورځې چې د دوشنبې ورځ وه د سهار د لمانځه پر وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو بیان کاوه. او دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فاني دنیا څخه رحلت کړی دی او په دغه باره کې مو د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف بیان کړي چې د انس رضی الله تعالی عنه څخه یې روایت کړی دی او اوس به د واقعاتو بیان د هغه ځای څخه را شروع کړو. امام بخاري رحمه الله د انس رغضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د دوشنبې په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابوبکر صدیق رغضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه. جناب بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خوني او د مسجد په مابین کې و او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وخندل تبسم یې وکي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي ځکه د ده رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو د پاره راووزي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو د خوشحالۍ په سبب لمونځ پریږدي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو خو په بل روایت کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اراده وکړه چې د دوی سره لمونځ وکړي صحابه کرام لار ورکړه د خپل ځایو څخه حرکت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مخ ته تیر سي او دوی ته لمونځ ورکړي، هغه د مخني صفونه په دغه حرکت پوه شوه او وپوهېده چې دغه کار بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا دپاره نه کېږي، هغو هم په صفو کې لار خلاصه کړه او دا خو تاسې ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه بیا تر محرابه لږ لار او مسافه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محراب و طرف ته ورهیدی او خلق په صفو کې لار ورکوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې امام وو په دې حرکت پوسو او د صفو څخه د خلقو لری کېده ور معلوم سو هغه پوهېدی چې صحابه کرام دغه حرکت بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بل چا دپاره نه کوي، نو یې وکتل او ویې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده تر شا دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر شا شو، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه کړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پر شا لاس کښېښاوه او د مخ خوا ته یې حرکت ورکړ او ویې فرمایل، یا ابابکر! خلقو ته لمونځ ورکړه. دلته نو دوه روایته دي، ځینې علما وايي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امام وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راسته طرف ته ناست وو چې په دې ډول کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې لمونځ کاوه او بل روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و چپه طرف ته ناست وو او په ناسته سره یې لمونځ کاوه یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امام وو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وراسته طرف ته ولاړ وو او په ولاړه یې لمونځ کاوه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه اقتدا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې و او د خلقو اقتدا په ابوبکر رضی الله تعالی عنه پسې و دا د دوشنبې د سهار لمونځ وو. پس له لمانځه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کي نور هم صحت او نشاط حس کړ او د خطبې ویلو د پاره منبر ته وختي مګر خطبه یې په ناستي وویل ځکه مریضۍ ډېر ضعیفه کړی وو او دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه آخرنۍ خطبه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې و فرمایل د هغه توري تاریک تاریک شپې په مثل سره فتنې را روانې دي حلیم سړی به په حیرت کې وي چې څه وکړي په دغه فتنو کې ناست سړی تر ولاړ ښه او بهتر دی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د دې څخه منع کړه چې د ده علیه الصلاة والسلام قبر دې مسجد وګرځول سي یعنی عبادت دې وسي او وی فرمایل پر هغه چا دې د الله جل جلاله لعنت وي چې د نبی قبر مسجد ګرځوي یعنی سجده ورته کوي او تاسې زما په باره کې مبالغه مه کوئ لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام په باره کې مبالغه کوي، زه بشر یم، عبدالله او رسول الله یم. وروڼو! رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشر دی، اکمل البشر، خیر البشر، سید البشر دی، مګر نفع او ضرر د الله جل جلاله په اراده کې دي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې زه ستاسو د پاره د نفع او ضرر مالک نه یم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو لوی او مهم وصیت سره امر وکړ وی فرمایل لا یبقا فی الجزیره دینان په جزیره العرب کې به دوه دین نه پرېږدي د کنیسو او نورو ادیانو د عبادت خانو جوړول په ټوله جزیره العرب کې منع او ندی روا مګر اوس خلق په دغه باره کې سستي او تساهل کوي، کنيسې او د نورو اديانو عبادت خانې په جزيرة العرب کې موجودې دي، حال دا چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم واضح او صريح امر او وصت دی او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لمانځه د ادا کولو ډېر شدید وصیت وکړ او ویې فرمایل، اوصیکم بالصلاة، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په آخرنۍ خطبه کې د لمانځه په باره کې ډېر ټینګار او تاکید وکړ. په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو، نوکرانو او خدمتګارانو په باره کې هم وصیت وکړ او ویې فرمایل، د هغو سره ښه، د زړسوي او عدل ګذاره کوئ. د ښځو په باره کې یې بیا په ښه او نرمه ګذاره کولو سره وصیت وکړ او ویې فرمایل، اوصیکم بالنساء خیرا. و اوصيکم بما ملکت ايمانکم بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل وسط او لارښوونې په جهاد سره پای ته ورسولې د جهاد پر کولو یې ډیر تاکید وکړي او وی فرمایل هیڅ قوم جهاد نه دی پرې اخی مګر خوار سوی او ذلیل سوی دی ما ترک قوم الجهاد الا ذل د مسلمانانو سره یې په هغه آخري وداع او رخصت کې پر جهاد ډېر ټینګار وکړ او بیا یې خلق د اسامه رضی الله تعالی عنه سره په وتلو مکلف کړه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د منبره څخه کښته شو او پر خپلو مبارکو پښو خپل کور ته ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې کور ته داخل شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او کور ته ورغلی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولید چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خطبه وویل او په دون لوړ او قوي आवाज یې دغه خطبه وویل چې تر مسجد د باندې اوریدل کېده خلق دا فکر وکي چې الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم جوړ سو نو ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اراک برئت بحمد الله یعنی الحمد لله وینم دي چې جوړ سوې ماشاء الله خطبه دی وویل لمونځ دې زموږ سره وکي او پر خپل پښو ګرځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الحمد لله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله اجازه را کوي چې سنح تولاړسم دغه درې ورځې کیږي چې اسماء ته نه مرغلی اصلا د اسماء سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوجه وه بل څوک نه وه چې د هغې ضروریات یې ورته راوړي وای او درې ورځې دی رضی الله تعالی عنه هم نه و ورغلی نو ویل اجازه راکوې چې ورسم؟ که کوم ضرورت او احتیاج درلود هغه به ور پوره کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ورکړه او ویل، هو ورسه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې فکر او امید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه ووتی او صنح ته ولاړی. وروسته حضرت علی رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی. ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې کوي او جوړ معلومیږي نو ویل یا رسول الله الحمدلله جوړ دې وینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمدلله داسې معلومېده لکه مریضي چې پای ته ورسېده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور څخه راووتی خلق پر راټول سو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څنګه دی در رضی الله تعالی عنہ ویل جوړ یې وینم خلق خوشحاله شوه لکه هغه مشکل چې پای ته ورسېدی. خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په باره کې هغه ډېر تشویش او پرېشاني درلوده، اوس داسې معلومېږي لکه هغه چې سپک او پای ته ورسېده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا و علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا علی وینم دي چې وخلق توای چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم جوړ سو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل دا هغه شی دی چې زه وینم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ابا الحسن ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورسه او زموږ د پاره د خیر طلب ځنی وکه مقصد يې خلافت وو چې ورسه زموږ د پاره خلافت ځنې وغواړه زه د عبدالمطلب د اولادې په مخانو کې په مرګ پوهېږم او زه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مخ کې مرګ وینم یعنی د عبدالمطلب په اولاده کې چې کومې د مرګ علامې ماته را معلومې دي هغه په رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کې موجود دي اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات احساس یې وکړ هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نو یې غوښته چې د بنی عبدالمطلب د پاره خلافت وغواړي ځکه د د په فکر نور نو موضوع پای ته رسیدلې و څرنګه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هوښیار او حکیم وو ویل ای اکا که ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلافت طلب کړي او موږ ته را نه کړي نو بیا په ټول عمر و بنی عبد المطلب ته نه ورکول کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنی محروم کړه نو ورسم خلافت ځنې وغواړم؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا، ته پوه او هوښیار یې، رښتیا هم که موږ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه د خلافت طلب وکړي او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زموږ طلب نه کړي قبول، بیا همیشه و بني عبدالمطلب ته نه ورکول کیږي. نو خبره پر دغه حال پرېږده او دغسې هم پاته شوه. د څاښت په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وروغوښته او پټ په غوږ کې یې یو څه ورته وویل، هغې وژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وروغوښته، بیا یې په غوږ کې یو څه ورته وویل، هغې وخندل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په ورسته کې بیا موږ پوښتنه ځینې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه درته وویل چې یو ار دی وژړل او بیا دی وخندل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل په اول وار کې یې په غوږ کې راته وویل چې دی علیه الصلاۃ والسلام په دغه مریض کې وفاتیږي نو خود ما وژړل او دوهم وار یې راته وویل چې زما د کورنۍ څخه اول هغه څوک چې په ما پسې راځي هغه ته یې، نو ما وخندل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته دا زیری هم ورکړ چې دا سیدة نساء العالمین ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل پلار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه ضعف او شدید دردونه لیده نو یې په افسوس سره وویل وا کرب اباه اې د پلار درد او غم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل تر نن ورځې ورسته ستا پر پلار درد او تکلیف نسته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راوغوښتل او مچ یې کړه د دوی په باره کې د ښې گزارې او ښه ژوند سپارښت وکړي بیا یې ازواج مطهرات راوغوښتې و هغو ته یې وعظ او نصیحت وکړي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درد نور هم زیاتېدی او د هغه زهرو اثر ښکاره شو چې په خیبر کې یې خوړلي وه، حتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به و حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته ویل، یا عائشه! تر اوسه د هغه خوړو درد حسوم چې په خیبر کې مې خوړلي وه او ویې فرمایل، اوس هغه وخت راغلی چې د زړه رګونه مې د هغه زهرو په واسطه پرې شوه. اوس د څاښت وخت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره د دې په کور کې ناست دی چې بیا ډیر شدید درد پر راغلی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل شا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر زګر تکه کړې و په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه راغلی چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورور وو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ډیر درد په سبب خبرې هم نسوای کولای د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه سره مسواک ورسره وو چې هغه واه او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته قتل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسواک خوښ دی نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله مسواک غواړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه څخه هغه مسواک وغوښتی هغه هم ورکی او دې رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکی څرنګه چې مسواک سخت وو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نسوای جوړولای او پستولای نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل آیا زه در نرم کم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسواک هغه بل طرف وجوي نرم یې کی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي رسول الله صلی الله علیه و وسلم داسې سخت او شدید مسواک ووهه چې د ده علیه الصلاة والسلام په ټوله ژوند مې تر دغه سخت مسواک وهل نه ولیدلی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه هم اجازه وغوښته او لاړی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بې له عائشې رضی الله تعالی عنها بل څوک نه وه ورسره چې بیا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد زیاتېدی د سر او تندي مبارک څخه د درد د شدت په سبب خولې راتویدې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم داسې خولې بهېدلې چې هیڅ وخت مې دونه ډېرې خولې نه دي لیدلي. وايي د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخ ته د اوبو یو لوښی پروت و، په هغه اوبو به یې لاس لنداوه او پر مخ به یې تېراوه او ویل به یې، لا اله الا الله ان للموت لسکرات یعنی مرګ سختی او تکالیف لري ورونو که مرګ پر چا رحم کولای پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به دغه دردونه او تکلیفونه نه تیرېدلای مرګ رحم نه لري او نه د هغه څخه تېښته او چاره شته. الله جل جلاله د سورة الزمر په دېرش نمبر آیات کې فرمايي، انک میت و انهم میتون، یعنې بېشکه چې ته هم مرې او دوی هم مړه کېږي، بې له الله جل جلاله څخه بل هیڅوک نه پاته کېږي، نو مرګ نه پر چا رحم لري او نه څوک ځنې خلاصېدلای شي حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول بشریت مکرم ترین سرور کائنات د مرګ او زکندن تکالیف حس کړه الله جل جلاله دې پر موږ او تاسې د مرګ پر وخت رحمت کرم او احسان وکړي ان للموت لسکرات پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسواک وهلو څخه فارغ شو، لاس یا ګوته یې د آسمان و طرف ته پورته کړه او سترګې یې هم د خونې د چت و طرف ته نیولې وې او مبارک شونډان یې ښورېده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما غوږ ورته ونیوی چې دی علیه الصلاة والسلام څه وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى دا لکه بیا چې د اخري وار د پاره وحي ورته راغلې چې ابدي ژوند غواړې او که د الله جل جلاله ملاقات اختیاروې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی د الله جل جلاله ملاقات اختیاراوه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل چې لاس یې راکښته سو او مبارک سر یې زما پر اوږه راولوېدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سترګې لوړې د اسمان و طرف ته پاته وې. دا د هجرت د یوولسم کال د ربیع الاول د میاشتې دوولسمه او د دوشنبې ورځ وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر درشپېته کاله او څلور ورځې پوره شوې. ورونو! د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په بیانولو سره موږ ته د کون او وجود هغه لوی حقیقت او واقعیت را معلومیږي. هغه حقیقت چې د هغه په مقابل کې د جبابرهو جبروت، د ملحدینو عناد، د طاغیانو او باغیانو سرکشي ماتیږي. دا هغه حقیقت دی چې د کون او وجود ټول سرکښه موجونه او څپې د انتها او فنا په پرده ور پټوي. دا هغه حقیقت دی چې د سرکښه بشر ژوند که خوښ وي که ناخوښ د قهار السماوات والارض و بندګۍ او عبودیت ته ور اړوي. دا داسې یو حقیقت دی چې فرمانبردار او نافرمانه، رئیسان او هغه د خدایي دعوه کوونکي، رسولان او انبیا، اغنیا او فقیران، د علم او اختراع خاوندان او ناپوهان، ټول ورته تسلیم دي. دا داسې یو حقیقت دی چې په ټوله زمانه او هر ځای کې د هر اورېدونکي په غوږ کې او د هر عاقل په دماغ کې دا اعلان کوي چې بې له یوه الله څخه د بل چا دپاره الوهیت او بقا نسته او بې له هغه ذات څخه چې یوازې دی جل جلاله پاته کېدونکی دی بل چا لره حاکمیت نسته. الله جل جلاله هغه ذات دی چې امر یې نه ګرځول کیږي او د د جل جلاله د اوامرو د پاره حد او اندازه نسته نه څوک د د جل جلاله د حکم څخه وتلای سي او نه منع کولای سي کوم حقیقت به د مرګ تر هغه ترخه حقیقت واضح او صریح وي چې الله جل جلاله په هغه سره د ټوله دنیا اوسېدونکي د وجود د شروع څخه بیا د قیامت تر ورځې مقهوره کړي دي. د دې دنیا پر پله او په کوڅه کې ډېر داسې کسان تېر شوي دي چې په خپل ناچیزه قدرت یا موقتي حاکمیت یا په یو څه علم یا په یوه اختراع سره مغرور وه مګر ډېر ژر دغه د مرګ لوی حقیقت د غفلت د خوبه څخه راویښ کړه. او د قیوم السماوات والارض مالک الملک الله جل جلاله په حضور کې د ذلیله او ضعیفه بندګانو په شکل سره یې ودرول کل نفس ذائقه الموت هر نفس د مرګ څکونکی دی دا داسې یوه عامه جمله ده چې هیڅ خاصوالی پکښې نشته. دا داسې شامله جمله ده چې په ټوله دنیا کې هیڅوک د هغه دپاره حد او اندازه نشي ایښوولای. د نوو علومو دعوه کوونکي دې راشي. د نوي طب پوهان دې سره راټول شي. د فضا مسخره کوونکي دې سره جمع شي. خپله ټوله پوهي او طاقت، مختلف امکانيات او وسائل دي سره يو ځای کړي، خپلي ټوله مصنوعي سپوږمۍ دي په کار واچوي، خو د يو چا څخه دي دغه د مرګ حقيقت، چي دوی يې ذليله کړي او مقهوره کړي دي، ايسته کړي. په دغه ټولو سره دي کومک وغواړي خو د دغه الهي تحدي څخه چې فرمايي کل نفس ذائقة الموت یو جز دي باطل کړي په خپلو ټولو علومو او امکانیاتو سره دي فقط یو انسان د مرګ څخه راوګرځوي که دا کار وکړي بیا نو د دوی حق دی چې دغه طغیان او جبروت، د خدایي دعوې او د نعمت کفران وکړي، که دا کار نشي کولای نو دې د هغه قبر په تنګیو او تاریکیو کې فکر وکړي چې دوی د هغه په نس کې غائبیږي. هغه خاورې دې ور په یاد کړي چې دوی تر هغه لاندې ایښوول کیږي او هغه د روح قبضېده دې ور په یاد کړي چې دوی ځان نسي ځینې خلاصولای هو الله جل جلاله ته دا آسانه و چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درجه د مرګ او د هغه د دردو تر سویه او مستوا لوړه کې مګر د الهي حکمت دا خوښه وه چې د الله جل جلاله په امر دغه د مرګ ترخه کاسه د خپلو سختیو او دردو سره عامه کړي. هر څوک او هر څونه چې یې د الله جل جلاله په حضور درجه هم لوړه وي، د هغه څکه وکړي. دا د دې لپاره چې ټول موجود انسانان د توحید او الهي وحدانیت په حقیقت کې ژوند وکړي او ټوله په دې سره اقرار وکړي چې بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده او ټوله باید په دې پوره پوه شي چې هر هغه څوک چې په مځکه او آسمانو کې دي هغه ټول د الله جل جلاله عباد، بندګان او مخلوق دي. هیڅوک نشي کولای چې خپل ځان د الله جل جلاله د بندګۍ څخه خلاص او د بندګۍ تر سویې لوړ کړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب په فرمانبردارۍ کې ژوند وکړي او بیا د خپل رب قضا ورته راغله او د دغه حقیقت سکرات او دردونه یې وڅکل نو هیچا ته دا نه ښایي چې مرګ او د هغه دردونه هیر کړي یوازې دا نه چې هېر یې نه کړي، بلکې په کثرت او همېشه باید مرګ او د هغه دردونه ور په یاد کړي. الله جل جلاله فرمایي، کل من علیها فان، ټول هغه څوک چې پر دې مځکه دي، هغه ټول فاني کېدونکي دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي انک میت و انهم میتون بېشکه چې ته هم مړ کېدونکی یې او بېشکه دوی هم مړ کېدونکي دي او بیا رب عز وجل فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر ژوندی نفس د مرګ څکونکی دی نو موږ ته د سیرت النبي صلی الله علیه وآله وسلم د دغه ځای په ویلو او اورېدلو سره دوه حقیقته را معلوم شوه چې دغه دوه حقیقته یوازې د ایمان اساس او ریښې نه بلکې د کون حقیقت هم دغه دوه شیه دي چې یو یې د الله جل جلاله وحدانیت دی او بل د ټول کون او کائناتو عبودیت او بندګي ده اوس به بیرته هغه خپلې قصې ته ولاړ سم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما زما د ناپوهۍ په سبب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سر چې زما پر زګر پروت وو پر بالرس کښېښاوه او ما په چغو نارو او د ځان په وهلو شروع وکړه که څه هم چیغې او د ځان وهل حرام دي، خو ما پر دغه لوی غم او مصیبت صبر نه شوای کولای، هر څه راڅخه هېر او راڅخه ورک وه. وروڼو! کوم غم او مصیبت به د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر وفات لوی او عظیم وي؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وفات آسماني او الهي وحي قطع شوې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رحلت د مځکې او آسمان هغه تعلق چې د اقرأ د نزول په ورځ په غار حرا کې راغلی وو قطع شو. که یو چاته غم او مصیبت پیښ شي هغه د اسلام او مسلمانانو غم او مصیبت دی ور په یاد کی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر رحلت ورته پیښ وو د آسمان د خبر او وحی قطع کېده دي ور په یاد کې تر دې بلوي غم چی شوي څنګه او چیرې بوي کوم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ژړل، ازواج مطهرات او نورې ښځې هم راټولې شوې، هغو هم چیغې، نارې او ژړاوې شروع کړې. حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها به ویل، یا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه دغه د ښځو اوازونه د باندې مسجد ته ورسېده او خلق سره راټول شوه په خلقو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت خبر نشریدی څوک یې مني او څوک یې نه مني حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خبر شو او خلقو ته یې دغه دردناک خبر وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي. ټول خلق په غم او پریشانی سره داسې ژاړي چې چا یې مثل نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر دغه حال ولیدی او وی ویل مړ نه دی بلکې به هوښ دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام هغه وخت به هوښ سو چې د الله جل جلاله تجلا پر هغه غرش کارس و او بیا بیرته پر هوښ راغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور څخه راووتی او په داسې حال کې مسجد ته ورغلی چې عقل او حواس یې بایللی و منبر ته وختی د خلقو په تهدید او بیرولو یې شروع وکړه ویل ځینې منافقین دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفات سو حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه دی وفات شوی بلکې و خپل رب ته ولاړی لکه موسی ابن عمران چې تللی وو او سلویر شپې د خپل قوم څخه غائب وو او پس له هغه څخه خپل قوم ته راغلی چې هغه به ویل چې موسی علیه السلام وفات شوی دی په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براسي او د هغه کسانو پښې او لاسونه بور پرې کی چې وایي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفات سو نو که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفات سو غاړي به ور پرې کم او هغه سړی منافق دی بلکې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به هوښه سوی دی او د خپل رب ملاقات ته تللی دی هغه کسان چې هغه هم د دغه مصیبت څخه انکار کوي پر راټول دي او دغه د درغ د الله تعالی عنہ خبري ورته ایدوي خلق و دوو ډلو ته ویشل سوي دي څوک د دغه لوی مصیبت خبر مني او څوک یې نه مني ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اجازه صنح تتللی وو نفر ولېږل سو هغه هم په ډیر تلوار پر یو غاتر سپور راغلی او مسجد ته ورننه وتی خلک یې ولید چې هر طرف ته سره پاشلې دي او ژاړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لوړ आवाज خبرې کوي او خلق په داسې حال کې دي چې نه پوهیږي چې څه پېښه ده؟ آیا واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی؟ آیا واقعا وحی قطع شوه؟ آیا د مسلمانانو د خپل حبیب او محبوب سره دغه آخري ملاقات وو ټول خلق په غم او پریشانی کې دي ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه و دغه خلقو او دغه د دوی پریشانه حال ته نسو متوجه او فورا د خپلی لور حضرت عائشه رغدی الله تعالی عنها و کورته ورغلی ویلی ده چی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر بستر پروت دی او مخ یې پټ دی مستقیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی او مخ یې ورلس کی پوسو چې سردار کونین رحمت للعالمین د الله او بندگانو په مابین کې واسطه د دې دنیا څخه رحلت کړی دی نو یې د دوو سترګو په مابین کې مچ کړ او ویې ویل، طبت حیا و میتا یا رسول الله او ویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي یا رسول الله هغه مرګ چې الله جل جلاله تا ته لیکلی وو د هغه څخه دی وکړه او پس له دغه څخه بیا همیشه ژوندې بیا یې د دوهم وار دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو سترګو په مابین کې مچ کړي او مخ یې ورپټ کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد او خلق ته راووتی د منبر و طرف ته ورغلی عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ولاړ دی او په لوړ آواز خبرې کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل على رسلك يا عمر عمر رضی الله تعالی عنه خپل خبرو ته دوام ورکړی دی او در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل علی رسلک یا عمر عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لوی او شدید مصیبت په سبب په ځان نه پوهیږي نه څه ویني نه څه اوري بیا یې هم د رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي دلته نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبرو شروع وکړه او خلق پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راټول شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه پس له حمد او ثنا پس له درود پر خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای خلقو که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه د هغه معبود وفات سو او که چا د الله جل جلاله عبادت کاوه الله حی دی لا يموت بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده او بیا یې د سورت آل عمران یو سل او څلور څلوېښت نمبر آیات تلاوت کړئ چې الله جل جلاله فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرين يعني نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم مګر د الله جل جلاله یو رسول دی په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر سوي دي آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفات شي یا شهید کړه شي نو بیرته به تاسي وخپل کفر ته ورګرځئ؟ او هر څوک چې بیرته وخپل کفر ته وروګرځي نو الله جل جلاله ته به د هیڅ شي تاوان ونه رسوي. او قریبه ده چې الله جل جلاله به و شکر کوونکو ته د خیر بدله او جزا ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ و، کوم وخت چې دغه آیات شریف یې واورېد، ځنګنونه یې کت شوه او پر پښو ولوېد او ویل، اهذه فی کتاب الله، آیا دغه آیات په قرآن مجید کې دی؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن مجید په یاد وو مګر د ډېره غمه ځینې هیر وو او ویل اهذه فی کتاب الله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي په والله تر دغه وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه آیات تلاوتاوه لکه خلق چې په دې نه خبر چې الله جل جلاله دغه آیات نازل کړی دی لکه خلقو چې د ده رضی الله تعالی عنه څخه زده کړي او د خلقو څخه چې هر چا واورېدی هغه وایه سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه به ویل په والله کم وخت چې ما دغه آیات د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه واورېدی ولوېدم زما پښو زه نسوای تکه کولای او پوسوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفات شو نو عمر رضی الله تعالی عنه و خلقو ته مخ ور واړاوه او ویل ای خلقو هو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفات شو او غواړي چې د مسجد څخه ووځي مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورږغ کړه، یا عمر! رسالت، یعنی ته پوهېږې چې زموږ په غاړه کې د رسالت امانت راولوېدی. وروڼو! پر خلقو دغه حال ډېر سخت وو، هر چېرې او هر ځای ژړاوې شروع دي، هر یو جلا جلا ژاړي، ځینې صحابه کرام وايي چې په داسې کو ګوښه ځای پسې به ګرځېدو چې هلته کښېنم او څوک مې نه ویني چې د خپل حبیب سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق او جدایی په لوړ آواز فارغه او بیغمه زړه وژاړم علی، زبیر، طلحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها په کور کې سره یو ځای شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنۍ او ګرانې لور ته په دغه لوی مصیبت او عظیم درد کې د زړه ډاډ او دلاساینه ورکړي. په مدینه منوره کې غم او مصیبت عام دی ټول خلق که نر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان ټول ژاړي ټوله مدینه ژاړي خپل ګران محبوب او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځنی جلاسو خاصتا د اصحاب کرامو مشران نه پوهیږي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د رحلت خبر په ټوله مدینه منوره کې نشر دی او ټوله په داسې غم اخته دي چې څوک په ځان نه پوهیږي. اول هغه څوک چې د دغه غم او مصیبت د بې هوښۍ څخه پر هوښ راغله لطفا فته واړوه.